د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه الصلاة وسلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان راځئ روافظ د وطنیت په عینکو کښې نه بلکې د اسلام په هنداره کښې وګورئ. په دغه سلسله واره لړۍ کښې د روافظو په پېژندنه، د روافظو په کفري عقایدو او خرافاتو، د روافظو په شرکیاتو او مکفراتو هر اړخیز مدلل او مفصل درسونه، قرآني احکام دې ته صورت توبه ځکه وایي چې الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې مسلمانانو ته ډېر زیات ترغیبات ورکوي په طرف د توبې باندې د الله د عظیم کتاب قرآن کریم څخه د جهاد او قتال په اړه صریح دلایل او احکام مؤمن مسلمان له پکار دی چې له دې سره براعت وکړي هر قسمه دوستانه دا د قرآن عظیم شانه سورت دی سورت توبه دا په نزول کې یو سل او دیارلسم سورت دی له دې نه وروسته یو سورت نازل شوی دی او بس په هر سورت کې یو څو خبرې پېژاندل ضروري یو ربط د سورت د مخکې سورت سره دویم دعوت د سورت او مقصد درېیم خلاصه د صورت او نچوړ څلورم ترجمه او تفسیر او وضاحت د مشکلو ځایونو د صورت پېنځم امتیازات د صورت محترمو مخکې صورت انفال ذکر شو د قرآن عظیم شان د اورېدلو او د ویلو آداب په کې تفصیلي بیان شوي دي صورت توبه او انفال په دې کښې د جهاد احکام اکثر ذکر کوي محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي زړونو ته زنګ لګي زنګ لکه څرنګې چې اوسپنې ته زنګ لګي که دا زنګ لري نه شي نو دا اوسپنه وخوري او ختمې کړي دغه رنګې زړونو ته هم زنګ لګي محترمو نو که دا زنګ لرې نه شي نو دا زړه خوري او ختموي د زړه نه ایمان هم د زړه نه تقوا اخلاص او علم او دا اخلي ختموي صحابو د رسول الله نه تپوس وکړو صلی الله علیه وسلم چې زړه ته زنګ لګي د الله پیغمبره د دې دپاره د دغه زنګ د لرې کولو دپاره او د صفا کولو دپاره رېګمال څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې له رېګمال ولا د الله سبحانه وتعالی کتاب دی محترمو رب العالمین الله سبحانه وتعالی دی تربیت د مخلوق الله سبحانه وتعالی کوي د انسان تربیت هم الله کوي انسان دوه هم ارکان جزونه لري یو بدن او دویم روح بدن الله سبحانه وتعالی په خپل قدرت باندې د ځمکې نه پیدا کړی نو د دې تربیت یې هم د اشیاو د ځمکې نه کړی دی د دې دپاره یې نباتات غلي پیدا کړي دي فصلونه په هغه سره وله تربیت کوي نور او سپوږمۍ او شپه او ورځ اور خاوره اوبه او دارنګې هوا یې پیدا کړي خو روح یې وله د عالم الارواح او عالم الامر نه رالېږلی دی اسمان نه نو الله سبحانه وتعالی د هغه عالم الامر نه وله د تربیت اسباب هم رالېږلي چې قرآن او سنت دی محترمو د ایمان دپاره د دې وجې نه قرآن عظیم شان کوي څوک چې لږ ځان شنکور کړي زمونږ د کتاب نه الله وایي نو مونږ مقرر کړي د ده دپاره بیا شیطانان نو دا انسان بیا دغه شیطان یې ګمراه کړي او د ځان سره بیا ښکېل او بندیوان او د ځان ملګری جوړ کړي او د الله سبحانه وتعالی د ډلې نه وساتي نو یو سړی چې غواړي چې دا هدایت خپله وساتي نو باید چې دا قرآن عظیم شان سره تعلق جوړ کړي محترمو مقصود نه راځي دا صورت یو د هغه صورتونو نه دی چې د دې ډېر نومونه دي او دا ډېر نومونه دلالت کوي په ډېرو صفتونو د صورت باندې لکه د یو سړي ډېر نومونه صفتونه دي مثال په طور یو سړی دی خلکو ته مهاجر هم وایي، مجاهد ورته هم وایي، بهادر ورته هم وایي، عالم او عقلمن ورته هم وایي، نجار او ډریور ورته هم وایي، نو دا صفتونه په هغه انسان کښې موجود دي ځکه یې ورته وایي. دې صورت کښې هم څه مشهور صفتونه دي نو د هغه د وجې نه د دې ډېر نومونه دي. یو مشهور نوم د دې صورت دی، صورت توبه. دې ته سورة توبه ځکه وایي چې الله سبحانه وتعالی په دې سورت کې مسلمانانو ته ډېر زیات ترغیبات ورکوي په طرف د توبې باندې چې مؤمنانو مسلمانانو تاسو د هرې ګناه نه توبه وباسئ او مؤمن مسلمان باندې دا فرض دی چې د هرې ګناه نه توبه وباسي او بیا خاص کر محترمو د غټو ګناهونو نه لکه کفرونه شو، شرکونه شو، زندیقتونه شو، ارتدادونه شو، منافقتونه شو، تر دې نه خو فرضاً فرضاً توبه وباسي، ځکه الله سبحانه وتعالی دې ګناهونو لره بغیر د توبې نه بیا نه معاف کوي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ د هر قسمه ګناهونو نه محفوظ کړي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. هر مؤمن مسلمان له پکار دی چې الله کوم څیز ته ترغیب ورکوي چې الله سبحانه وتعالی زمونږ تربیت کړی دی او زمونږ خالق مالک دی چې مونږ د هغه ترغیب ومنو او د هغه حکم ومني او د هغه فیصله ومنو او د ټولو ګناهونو نه توبه وباسو د ګناهونو نه د توبې محترمو قرآن او سنت کې ډېر ترغیبات دي او دا د الله سبحانه وتعالی ډېر لوی کرم دی رحم دی په مونږ او تاسې باندې چې مونږ نه ګناهونه کېږي او الله سبحانه وتعالی وایي تاسو ته توبه وباسئ باید چې مونږ مسلمانان او خاص کر بیا مجاهدین وروڼه چې دی کې اخلاق د پیغمبرانو نه اخلاق د شیطان شیطان نه چې ګناه وشوله نو الله سبحانه وتعالی ته توبه یې نه ایستله بلکې په خپله غیرت باندې او په جهل باندې او بغض باندې او کینه باندې کلک شه نو شیطان رجیم ترې نه جوړ شه او ابلیس شه او د کفارو مشري په سر واغسته او کله چې د ادم علیه الصلاة وسلام نه چې نیکه د ټولو انسانانو دی پیغمبر او نبي دی چې د هغه نه کله خطایي وشوه نو هغه توبه ویستله نو باید چې مونږ مسلمانان د ټولو ګناهونو نه توبه وباسو او خاص کر دا غټ ګناهونه چې پیدا کېږي محترمو نه د دې وجه دا چې سړی د قرآن عظیم شان سره تعلق نه هجرت نه کوي د کفارو نه جهاد نه کوي د کافرو سره برات نه کوي د کافرو نه او دوستانه او نصرت نه کوي د مسلمانانو سره نو د هر مؤمن مسلمان او مسلمانې لپاره په کار دی چې د هر طاغوتي ملک او علاقې نه هجرت وکړي او د دار کفر نه هجرت وکړي دارالاسلام ته او د دغو کفار او طاغوتیانو سره په مرګړتۍ د مسلمانانو کې او په اصولو د اسلام او د قرآن او سنت او په بیا د خلیفه کې د هغو سره جهاد وکړي چې د هر قسمه منافقتونو زندیقتونو او ارتدادونو نه بچ شي الله سبحانه وتعالی دې مونږ بچ کړي دویم نوم د دې صورت دی محترمو صورت براعت هر کله چې مؤمن مسلمان توبه وباسي نو باید چې د دې کفارو سره براعت وکړي ځکه دا کفار الله سبحانه وتعالی وایي دا یهودیان او دا کفار چې دي دا ډېر الله سبحانه وتعالی وایي ډېر سخت دی په دښمنۍ کې د مسلمانانو سره نو دا چا له خیر نه ورکوي سوا د شر او د زهرو نه او د کفر نه نو مؤمن مسلمان له پکار دی چې له دې سره براعت وکړي هر قسمه دوستانه هر قسمه تعلق هر قسمه چې کوم دی له دې سره راشه درشه دا ختمه کړي حربي کافر سره او هجرت وکړي ورسره جهاد وکړي ځکه براعت په هجرت او جهاد سره کېږي دا د الله سبحانه وتعالی فیصله ده دې قرآن عظیم شان او خاص کر دې صورت کې او دا داسې اهمه مسله ده دې صورت ته چې الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې ذکر کړی د دې وجه نه دا صورت ټوله مسما شه په صورت البراءت سره نو کوم مؤمن مسلمان مجاهد چې د الله دا فیصله نه مني نعوذ بالله مسلمان نه چې د الله نه مني محترمو درېیم نوم د دې مقشقشه دی مقشقشه څه پاکوونکو ته ویلی کېږي دا صورت چې څوک وایي او په دې باندې عمل کوي او نورو ته یې بیانوي او عقیده پرې ساتي الله سبحانه وتعالی دغه مؤمن لره د منافقت نه بچ کوي او صفا کوي او ترې نه ساتي الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسې د منافقت نه وساتي نو هر مؤمن مؤمنې له په کار دي چې دا سورت څه ووایي زده کړي او ویې اوري او عمل پرې وکړي درېیم محترمو دې سورت ته سورت بحوث هم وایي، دا هغه سورت دی کله چې د الله سبحانه وتعالی راولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله تعالی عنه ولېږه او په دې باندې بیا بحث کوو او دا بیا بیانو کفارو ته دا د براعت دېرشو نه څلوېښتو پورې دا ایاتونه به په حرم کې دا په ایامو د حج کې محترمو دا به یې خلکو ته بیانوله نو ځکه ورته صورت البحوث و یو مؤمن له په کار دی چې دې کې سم بحث او دا زده کړي او په دې کې د کفارو د منافقینو او د کتابیانو د مسلمانانو صفتونه دي چې په دې کې ښه کوشش وکړي او د منافقانو دا خصلتونه په جنګ میدان کې نو داسې سزا ورکړه چې نور پرې وترئ نو مؤمنانو مسلمانانو له په کار دي چې دا کفارو له داسې سزا ورکړي په بیان د حق او دارنګې په جهاد باندې چې نور پرې وترئ اوم د دې صورت نوم دی مخزیه اتم نوم یې دی فاضحه دا صورت داسې صورت دی چې مشرکینو او منافقینو لره شرمۍ او رسوا کوي الله سبحانه وتعالی دې دا کافر او دا منافقان رسوا کړي الله دې وشرموي هر مؤمن مجاهد غازي له په کار دی مخلص لره چې هر کافر او منافق لره په جهاد او په بیان د حق سره وې شرموي او رسوا یې کړي او د هغې هغه بده ناکاره ناولي ګنده بوی کوونکې څېره ټولې نړۍ ته وښیې چې دا ناکاره څېره ده، دی تاسو ته په ښکاره، په ښایسته او دا رنګې ښه څېره کې ښکاره کړې، نور ناکاره ده. شیطان داسې کوي او دا منافقان، دا انسي شیطانان یې چې بد شی سړي ته په ښه شکل کې ښکاره کوي، لکه شیطان چې حضرت آدم علیه السلام وسلام ته هغه ونه او بوټی چې هغه سبب د دې و چې سړی د جنت نه وباسي هغه یې په شکل د دې کې ښکاره کړه لکه دا دې وخوړه ته به بیا همېشه بادشاه یې او جنت نه به نه وځې او بیا به د ملایکو په شان مختلف رنګونه او دا رنګې مختلف چې کوم دی شکلونه اختیارې او دا او دا او دا اوس یې په دې باندې خطا که تېر ایسته نو دغه رنګې دا منافقین ناکاره عقیدي ناکاره شکلونه او دا رنګې کینې او بغضونه د اسلام او مسلمانانو سره لري او خلکو ته داسې ظاهرېږي نه چې مونږ د اصلاح کارونه او دا او دا او دا مینه او محبت لرو نه هم د دې صورت نوم دی مسیرا او دارنګې لسم نوم یې د حافرا دا صورت چې دی که نه منافقینو لره سم راکني او د دې هغه پټ چې دي که نه هغه سم خلکو ته پاس باس کوي ښکاره کوي پټې نه پرېږدي د دې وجې نه منافقانو به ویل چې مونږ د دې نه په سلو سلو درو والا کښې دا هغه خو نه ده چې زمونږ دا منافقتونه بیانېدې نو هر مؤمن مسلمان له په کار دي چې په بیان د دې صورت او حق سره او په جهاد سره د دې منافقینو چې کوم بیا له زړونو او اسینې را وکني سمې او د دې هغه پټ منافقتونه او ګمراهۍ خلکو ته سمې را پحت کړي او ښکارې کړي ورته محترم ولسم د دې صورت نوم دی منکله او فرعونیانو دپاره الله سبحانه وتعالی عذاب او تباهي دا چې کوم دی جهاد او دا د مجاهدینو لحاظ ګرځولي الله سبحانه وتعالی دی دې کفارو له د مسلمانانو مخلصینو په لاس باندې سزا ورکړي الله دې زمونږ په لاس باندې دا کفار دړې وړي کړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د ګناهونو د وجې نه دا د الله دښمنان په مونږ باندې نه مسلط کوي الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي الله دې مونږ رایو کړي الله سبحانه وتعالی دې مونږ په قرآن عظیم شان باندې پوه او عمل کوونکی جوړ کړي او الله سبحانه وتعالی دې دې کفارو ته هدایت وکړی الله دې هلاک کړي الله دې ذلیله کړي الله دې زمونږ په لاسونو باندې نیس نابود کړي محترمو دا اولنی درس نمونه د دې صورت شو راتلونکي درس کښې به انشاءالله العزیز مونږ د دې صورت چې کوم دی مناسبت او ربط عبدالله بن عمر وایي ابوبکر راپورته شو د خپل قوم خوا ته یې تلل غوښتل ما ورته وویل څه کوې ته خو د جنګ قابل نه یې عقیل وویل غږ کوونکي زما نوم ته اشاره وکړه ابن عمر ورته وویل هغه یوازې انصارو ته غږ کړی ټپیان پکې نه دي شامل ابوعقیل وویل ځان ساري او زه به یې خبرې ته لبیک وایم اګر که په غاپو ابن عمر وایي ابوبکر ملا وتړله او خپله توره یې په ښي لاس کښې واخېسته بیا یې چغه کړه ای انصارو د هنیان د ورځې په څېر برید ته را وګرځئ الله تعالی دې په تاسې رحم وکړي ټول سره راجمع شئ ځکه مسلمانان د دښمن هدف ګرځېدلي دي تر دې چې دښمن باغچې ته ورسېدل او مسلمانان ورسره ګډ شول او توري وهل پیل شول ابن عمر وایي ما په کار ولیدل چې هغه ټپي لاس یې په ولي پرې کړی شوی و او په بدن یې څوارلس ټپونه وو چې ټول مرګونه او د الله تعالی دښمن مسیلمه هم وژل شوی ابن عمر وایي زه د ابوکل خوا ته ورغلم چې په ځمکه پروت و او وروسته یې سلګۍ ووهلې ما ورته وویل اباوکل هغه وویل لبیک غلبه د چا ده ما ورته وویل زه یې راوخله د الله تعالی دښمن ووژل شو او دغې باغچې ته مې ور ګوزار کړ نو هغوی د باغ د دېوال بلې خوا ته ګوزار کړ صحابه کرام ورته بیا په داسې حال کښې ورسېدل چې د کفارو لس تنه یې وژلي وو او په دغه ورځ کښې په برای بن مالک څه د پاسه اتیا ټپونه وو د غشي ویشتو او تورې وهلو نو خالد بن ولید رضی الله عنه د هغه د زخمونو په خاطر یوه میاشت هلته حصار شو تر څو بصر ابن عطاطه د رومیانو غذا ته ولاړ نو د هغه د پوځ وروستۍ برخه به همېشه د برید لاندې راتله که کمین به ورته پاتې شي نو کمین به هم وهل کېده کله چې بصر دغه حالت ولید نو د خپل پوځ په سلو کسانو کښې وروسته پاتې شو یوه ورځ د رومیانو په یو ناو کښې ځان ته پاتې شو څه ګوري چې د رومیانو تر دېرشو اسونو ولاړ دي تر څنګ یوه کنیسه ده چې په هغې کښې د دغو اسونو سپاره دي او دا هغه څوک دي چې د بصر په پوځ به یې د شا له خوا بریدونه کول له خپل آس څخه ښکته شو، هغه یې وتړه او بیا کنیسې ته ور داخل شو او د کنیسې دروازه یې په ځان او هغوی را بنده کړه. رومیان په تعجب کښې شول چې دروازه یې څنګه بنده کړه، هغوی لا خپلې نېزو ته نه وو رسېدلي چې درې یې ترې ووژل. د بصر له ملګرو چې کله خپل امیر ورک شو، هغوی یې په تلاش کښې شول، کله چې کنیسې ته را ورسېدل نو د هغه آس یې وپېژند او د کنیسې یې غږونه او شور تر غوږ شو. کله چې دروازې ته راغلل، دروازه بنده وه. بام ته وختل او بعضې تختې یې ویستې او له بره را کوز شول. بسه په داسې حال کښې و چې په چپ لاس یې خپلې کلمې نیولې وې او په ښي لاس کښې یې توره وه کله چې د هغه ملګرو په کنیسه کښې ځای ونیو نو هغه بې هوشه شو او را پرېوت ملګرو یې رومیانو ته مخه کړه ته یې ووژل او څه یې اسیران کړل په بندیانو کښې بعضو ورته وویل د الله تعالی په نوم درنه پوښتنه کوو چې دغه څوک دی هغوی ورته وویل دا بسر بن عطاطه دی هغه وویل په الله قسم هېڅ مور داسې زوی نه دی زېږولی بیا یې د هغه کلمې خېټې ته بېرته واچولې خو د الله تعالی رحم دا و د خلافت غږ اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن د شنبې ورځ وه د څوارلس سوه اته دېرش هجري قمري کال د رجب د میاشتې څلورمه نېټه وه قدرمنو پام مو راګرځوم په نړۍ کې د اسلامي خلافت د وروستیو بریاو او فتحو په اړه لنډو خبرونو ته په پیل کې د مهمو خبرونو د سرخطونه د بغداد په جنوب کې استشهادي برید او په کې سل نفرو ته مرګ ژوبله، د موصل په غرب کې د عراق د خاصو قواو د اوولس عسکرو وژل کېدل او د حلب په جنوب کې د بشار د ځواکونو د حملې مخنیوی. قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ اوس شپړو خبرونو ته. د بغداد له جنوب نه راغلي خبرونه وایي چې په متعال رب جل جلاله له توکل وروسته استشهادي ورور ابو عظام العراقي تقبله الله خپل موټر بم ته هغه وخت چاودنه ورکړه کله چې د عراق امنیتي ځواکونه او پولیس د رشیدیه ناحیې چې د بغداد د دروازې په جنوب کې واقع ده، په زیات تعداد کې جمع وو. د موټر بم له ګوزار وروسته له سلو تنو زیات مرتدین ووژل شول او زیات نوري زخمیان هم شول او په لسګونه عراده موټرې هم د اور په لمبو کې وسوځېدل. ولله الحمد والمنه. د عراق له صلاح الدین ولایت نه رارسېدلي خبرونه وايي چې د اسلامي دولت سربازانو د روافضو او د سوات په ملېشو چې دغه ستا د سوات منېشې په سریه خراساني یادېږي او د صلاح الدین په شرق حسان نومي سیمه کې مرکز لري، حمله کړې. د مجاهدینو او د مرتدینو تر منځ سخته معرکه ونښته. د جنګ په روان جریان کې استشهادي ورور ابو مصعب الفلوجي تقبله الله خپل له باروتو ډک موټر د سوات د منېشو په منځ کې منفجر کړ چې په نتیجه کې شل مرتدین عسکر ووژل شول او ویل کېږي چې وژل شوي کسانو کې د یادې ډلې مسؤل هم وژل شوی همدارنګه مرکز یې په بشپړ ډول له منځه تللی او جنګي وسایط یې مکمل سوځېدلي دي، والحمدلله رب العالمین. او د روافضو یو غړی د پولې مخازن په سیمه کې مجاهدینو د سنایپر کار ګرځولی، ولله الحمد والمنه. له نینوا ولایت د موصل خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت غازیان په دې توانېدلي چې د موصل په غرب د یرموک په منطقه کې د مرتدینو په مرکزونو بریدونه وکړي، په بریدونو کې اووه مرتدین وژل شوي او د الله جل جلاله په عظیم فضل مجاهدین بېرته خپلو مرکزونو ته ستانه شوي دي او یاده دې وي چې په همدې منطقه کې د مرتدینو یو بلډوزر د پورتاب موشک اسلحې په وسیله له منځه وړل شوی. په همدې مهال په مطاحن منطقه کې د امریکایانو یوه برانس ټانګ هم د هدایت شوې اسلحې په وسیله له منځه وړل شوی او د رساله په منطقه کې یو هدایت شوي سپیجنین چې د مرتدینو په مرکز لګېدلی حد اقل لس کسه یې وژلي او زیات یې زخمیان کړي دي او یاد مرکز چې دوی پکې جمع کېدل په بشپړ ډول له منځه تللی والحمدلله رب العالمین او په مختلفو ساحو کې د دښمن دولس کسه په تورپېندار ټوپک هم وژل شوي دي. له حلب ولایت نه راغلي خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت زلمو د بشار د ځواکونو یو تهاجمي حمله چې جنګي هوایي طیارو او ځمکنیو توپخانو یې ملتیا کوله، د الفتح ښار په المعمور سیمه کې پر شا تمبولی. د سختې نښتې پر مهال چې د دولت اسلامي د غازیانو او مرتدینو تر منځ روانه وه، ابوالعلاء الشامي تقبله الله خپل له باروتو ډک موټر د مرتدینو په منځ کې انفجار کړی، یولس کسه یې وژلي او زیات نور یې زخمیان کړي دي او یو ټانګ یې هم له منځه وړل شوی دی. یاده ده وي چې په نښته کې د مرتدینو یو ضابط هم وژل شوی او یو هغه نظامي موټر یې هم له منځه لاړ چې دېرش ملي متره دفاعي وسله ورباندې نصب وه. یاده جګړه د مجاهدینو په بریا پای ته رسېدلې او مرتدین له میدان ذلیل او شرمېدلي تښتېدلي دي. والحمدلله رب العالمین. او د افریقا په غرب او د نایجریا په شمالي برخه کې د مجاهدینو په یو کمین کې چې د نایجریا په مرتدو عسکرو یې وهلی و دوه نایجریي عسکر وژل شوي او زیات نور یې زخمیان شوي دي او یو موټر یې هم ترې په غنیمت کې اخیستی دی او وروستی خبر مو د بغداد نه دی د بغداد په ابو غریب سیمه کې د مجاهدینو د ماین په یو انفجار کې د الله جل جلاله په نصرت د عراق د قواو څلور عسکر وژل شوي او موټر یې په مکمل ډول له منځه تللی دی والحمدلله رب العالمین د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا او د نن ورځې د اسلامي خلافت د وروستیو بریاو او فتحو په اړه وروستي جزیات قدرمنو بیا چې ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو أيها المسلمون لا تتعجبوا من اجتماع أمم الكفر ودوله وملله على الدولة الإسلامية فهذا حال الطائفة المنصورة في كل زمان وسيستمر هذا الاجتماع وتشتد الفتن والمحن حتى يكتمل الفسطاطان ثم كونوا على يقين أن الله سينصر عباده المؤمنين یو لور ته د امریکا په مشرۍ د ناټو د سازمان د لسګونو هېوادونو په اسلحو تیارو تجهیزاتو او امکاناتو مجهز جنګیالي د وطن ساتنې د کفري شعار تر نامه لاندې د سیکولر او جمهوري لادینه نظامونو د بقا او تضمین په دفاع کې د اسلامي خلافت د سرخندونکو په وړاندې جنګېږي د اسلامي شریعت مخه نیسي او ناکامه هڅې کوي چې په ټوله نړۍ کې د پاکو ازادو په خپلو پښو ولاړو او د ټولې نړۍ د کفارو او طاغوتي رژیمونو سره د اسلامي دولت د جنګېدونکو سرخندویانو مخه ډب کړي موږ د روس او امریکا مرتدو ملیشو ته اخطار ورکوو چې موږ ته زموږ د ربالعزت ذات مرسته کافي ده او هېڅکله به تاسو په دې تړونونو موالاتو او مرستو چې د کفارو سره یې په ډېره سپین سترګۍ ترسره کوئ زموږ حوصلې او مورال ضعیف نه کړئ بلکې ستاسو دې ښکاره ارتداد او ایتلافونو موږ کې ایمان نور هم قوي کړ. ای متدینو ولسونو او بااحساسه ځوانانو! د سوي، روسي، چین او ایران سره په دوستۍ به اوس هم تاسو دا لنډغر مجاهدین بولئ او د امریکا په طیارو او ټانکونو مجهزه وطن خرڅوونکې اردو به اوس هم تاسو وطن ساتونکي بولئ. بس! او لله الحمد د نبوي منهج تور بیرغ تر سیوري لاندي دمه ایښې. دارالاسلام او د دارالکفر چې کوم دی ډېر فرق دی نو دې پوه شي چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا شیزونه دا ګن بلا او دې دارالاسلام کې ښه ښکلی شریعت د الله تعالی څو فیصد نافظ دی موږ ډېر پلټنه وکړله، د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګري تللي وو، د هغوی هم موږ تپوس وکړله، ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله، د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ د خلافت غږ راډیو د حق لټونکي د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو اورېدونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامه به پټ یاست ګرانو اورېدونکو تاسو ته بهتره معلومه ده د حق لټونکي په خپرونه کې موږ غواړو د هغه اشخاصو سره خبرې اترې ولرو دوی غوښتل ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګري شي او د حق د لټون لپاره بیا دې مختلف اسباب په لاره باندې اچولي وي تر څو کامل حق ته ځان ورسوي حق ته د رسېدلو دپاره هغه څه په کار اچوي چې دی کولی شي چې عمل ته ځان ورسوي او د هغه حق نظام د حق خلافت او د حق دولت لپاره په کامله معنا باندې کار وکړي هغه اشخاص چې غواړي ځان تر حقه ورسوي د مختلفو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ کېږي خو ستونزې برداشت کول او دارنګه یې صبر پرې کول دا یې د دې هدف لپاره وي دغه انسان دغه شخص فکر کوي حق ته ورسېږم او د حق نظام سره کار وکړم یا د حق سره ملګرتیا وکړم او اوږه په اوږه د هغې سره ملګری یم نو دغه ستونزې مشکلات ګالل دا د حق په مقابل کښې هېڅ هم نه دي څوک چې غواړي ځان تر حقه ورسوي نو الله ربالعزت هغې ته لارې اسانوي ځکه الله عز وجل سبحانه وتعالی فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هر هغه څوک چې زما په لاره کې جهاد کوي جهاد ته راوځي جهادي مفکوره یې په ذهن کې وي او غواړي چې د جهاد په ډګر د جهاد په سنګر کې د خپلو ملګرو سره اوږه په اوږه د کفارو مرتدینو په مقابل کې وجنګېږي تر څو د الله عز وجل سبحانه وتعالی هغه اوامر چې هغه په قرآن کریم کې فرمایلي او نبي صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې فرمایلي دي هغې ته عملي جامه ور واغوندي تر څو په ځمکه او سیمه او همدارنګه علاقه او ټولنه کښې اسلامي نظام د الله رب العزت احکام د الله په ځمکه باندې قایم شي د دې لپاره دی مبارزه کوي او کوشش کوي او دې لپاره هڅې کوي چې دغه حق ته ځان ورسوي ډېری خلک ډېری ځوانان بیا په همدې فکر باندې وي نظر او فکر یې په قرآن سنت باندې سمبال شوی وي نو دی هڅه کوي چې د یو نظام هغې نه تعبیر په اسلامي خلافت یا په اسلامي دولت سره کېدای شي هغې ته ځان ورسوي او هلته د پوره اسلام لپاره کار وکړي، خپله زندګي، خپل ژوند دا هلته تېر کړي، تر څو هغه عبادت چې دی کوي، دا عندالله خوښ وي او دارنګې قبول شي د ده نه. نو ځوانان او دارنګې هغه اشخاص چې د فکر او احساس او د وجدان خاوند وي، هغه غواړي چې د یو اسلامي دولت، یو اسلامي خلافت لپاره کار وکړي. نن هم غواړم چې د داسې یو ځوان سره خبرې اترې وکړم چې هغه غوښتل ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګری شي. ګرانو اورېدونکو! دغه ځوان به را ته خپله ځان معرفي کړي او بیا به د ده نه د ده د مصروفیتونو او دارنګې د هجرت په اړه هم پوښتنې کوو، خو لومړی ده ته هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه که تاسې اورېدونکو ته په خپله ځان معرفي کړئ دا به ډېره ښه وي. زما نوم سیفالله دی. سیف الله صاحب څه وجه ده چې دغه نوم مو انتخاب کړ دې نوم کښې خو زه چې فکر کوم ډېر عجیب نوم دی ما ته خو ډېر خوښ شو دا نوم مې ځکه انتخاب کړ چې دا د خالد بن ولید رضی الله عنه لقب دی نو زه هم کېدای شي الله رب العالمین د دې نوم په وجه چې کوم دی نو په ما کښې هم دا ظرفیت راولي که نه چې زه الله دپاره چې کوم دنو لکه کار وکړم د الله چې کوم دنو توره شم که نه د الله د دین دپاره کار وکړم تورې غوندې تېره شم د مرتدینو دپاره جزاک الله نو صیب الله صاحب د هجرت په اړه که راته ووایې د کوم ځای نه مو هجرت کړی دی مونږ د پاکستان نه هجرت کړی که د هجرت یو کیسه را ته وکړې چې هجرت مو څنګه وکړ او څنګه راغلئ دلته خلافت ته او دې خراسان دې د دنګو شنو غرونو ته مو ځان را ورسوو. هجرت کیسه داسې ده چې زه چې کوم دی نو دارالکفر کښې وم او بس هلته چې کوم دی نو زما بېخي زړه مې بېخي چې کوم دی نو تنګ و او دا ویډیوګانې او د خلافت د په په اړه باندې چې کبنو خبرونه او لکه دا مو اورېدل نو اخر زړه مو ورته جوړ شه او لکه بس الله تعالی چې کبنو لارې راته برابرې کړې او بس الحمدلله هجرت مو وکړو نو څنګه دا هغه ژوند چې ته په دارالکفر کې وې یعنې مطلب په هغه سیمه کې چې هلته تاغوت حاکم دی او فعلا اوس دلته دارالاسلام ته راغلی څومره فرق څومره توپیر محسوسوې زه خو ډېر فرق محسوسوم د ځمکې او د اسمان لږه داسې فرق که ځکه چې هلته فحاشي او کفر او لکه مرتدینو سره اوسېدل که نه او هغه خو چې کوم دی نو د امریکا نو چې کوم دی نو فرنټ لاین اتحادیان هم دي د پاکستان حکومت نو لکه هلته به ډېر سېوا ګناهونه وو که څوک ډېر هم چې کوم دی نو ګناهونه به چا لکه ځان بچ کو که نه ځان به ترې ساته خو هم به ډېر سېوا چې کوم دی ګناهونو کښې مبتلا کېده او فحاشي خو پکې د حد نه سېوا ده که نه نو ځکه د دې دارالاسلام او د دارالکفر چې کوم دی ډېر هغه دی که نه فرق دی نو دې پوه شي چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا څیزونه دا ګن بله او دې دارالاسلام کې ښه ښکلی شریعت د الله تعالی څو فیصد نافظ دی او نو په دې کښې دا فرق دی او نه چې کوم دی کښې ګناهونه شته نه فحاشي شته اسم په کښې نشته نو سیف الله صاحب دا چې تاسې په داسې یو ټولنه او اجتماع کښې اوسېدې چې هلته فحاشي وه عریاني وه دا مطلب هلته طاغوت حاکم و نو طبعا هغه ټولنه ډېر زیات تاثیر لري په یو انسان باندې د انسان هغه زندګي چې هغه غواړي د الله په طاعت کې خپله زندګي مصرف کړي نه شي کولی تاسو سره څنګه دغه فکر او احساس پیدا شو چې د حق پلټنه مو شروع کړه او دارنګې حق طرف ته چې دی مایل شولی او په حق سره ملګري شي څنګه سره دغه فکر او احساس پیدا شو بس دا چې کوم دی نو دا د نیک ملګري هغه ده که نه بدله ده ما زما الحمدلله نیک ملګري هم ښه ډېر نو د نیک ملګرو د لاسه چې کوم دی نو هغه یې ما ته نصیحت یې کولې او دا ویډیوګانې او دا خبرونه او دا شیزونه به یې راباندې او کول که نه د خلافت باره کښې او دا مو کتل او دې باره کښې به یې چې کوم دي نو ډېرې خبرې راته کولې نو اخر اخر الله تعالی ورته جوړ کړم او بس الحمدلله بیا راغلم خلافت ځمکې ته ستاسو څومره وخت کېږي چې دلته راغلي یاست حق سره هم یو ځای شوي یاست زمونږ خو چې کوم دی نو یو یو کال مو کېږي چې راغلي یو که د حق سره یو ځای شو سیف الله صاحب که دا راته ووایې چې دا طبیعي خبره ده چې حق سره یو سړی ملګری کېږي یو شخص ملګری کېږي نو دی به د ستونزو مشکلات سره لاس ګرېوان وي او دغه ستونزې مشکلات بدیګالي تاسې د کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوي یاست د حق په ډګر کښې زه خو د ستونزو مشکلاتو سره مخ شوی یم او تقریبا نه نه نو د شپږ میاشتې چې کوم دی نو د زه خپله چې کوم دی نو په کور کښې ناست وم او ازاد به نه شوم ګرځېدی که نه نو بس دا ستونزې مشکلات دي څه د وجې نه په کور کښې ناست یو نه شې وتلی د دې مرتدینو د وجې د دې ظالمانو د وجې که نه چې په هغه کوي که نه مسلمانانو پسې ګرځي او هغوی لکه نیسي او جیرونو ته یې بوځي نو د دې د وجې چې کوم بیا د دی نه مې ځان ساته که نه پټېدو دي صاحب الله صاحب دا چې تاسو هجرت کړی دی پاکستان نه دلته راغلي یاست او د اسلام د دفاع په خاطر باندې د کور نه راوتلي یاست نو هجرت کښې طبعا جدایي وي د کور نه دلته څنګه د ملګرو سره ستاسې وضع او ملګرو وضع له تاسو سره یا رویه او اخلاق له تاسو سره څنګه دي؟ الحمدلله د ملګرو وضع او اخلاق خو مونږ سره الحمدلله ډېر ښه دي او ډېر مینه محبت والا ملګري دي او مونږ هم ورسره چې کوم دی ډېره مینه محبت کوو. او بېخي زه چې کوم د جدايي او د فراق بېخي لکه څه سوچ یې زما په دې مازغو کښې کوم نشته لکه داسې مو دل توصیف وو که نه الفت او محبت سره سیف الله صاحب اناشیدو یا نظمونو د خلافت سره مینه لرې که نه هوا ولې نه لرو ښه ډېره مینه لرو کوم نظمونه اناشید مو خوښېږي عربي پښتو عربي نو څنګه ته کولی شې چې مونږ ته د عربي د نشیدو نه یو څه زمزمه کړي په لاره واچول، دغه اسباب مو اختیار کړل چې حق ته ورسېدلی. که دا ګرانو اورېدونکو ته هم وړاندې کړئ چې هغه څوک غواړي ځان تر حقه ورسوي. اول سبب خو هغه دا و چې لکه قرآن او حدیث که نه مطالعه کول او د هغې علم او فهم حاصلول دي. اول سبب زموږ دا دی چې دا چې کوم دی سبب یعنې د اسبابو نه یو بنیادي سبب دی، اساسي او بنیادي که نه او د دې په وجه انسان چې کوم دی نو حق ته رسي او الله تعالی انجام ښه کوي او دویم چې کوم دی نو سبب دا دی چې طلب کول چې یو شي سره دی چې شوق یې د هغې طلب به کوي هغه شی به عملي کوي ګنې که عملي کوي یې نه او صرف داسې شوق یې او که همدغسې چې کوم دی نو لوی لوی عالمان دې ښکته ناست دي ټول لکه ښه پوهېږي په دې خلافت د مسله باندې خو عملي کوي یې نه، راضي نه خلافت ته، بس خالي په دې مازغو کې دي او ښه پوهېږي چې خو چې دا خلافت حق دی، خو عملي کوي یې نه، راضي نه او درېیم چې کوم دی نو سبب دا دی چې لکه ښه ملګري، نېکان ملګري انتخابول، دا هم د اسبابو نه چې کوم دی یو غټ سبب دی. بل سبب چې کوم دی نو تحقیق دی که نه، ځکه الله تعالی خپله وایي چې فتبینو که نه، تبین کوئ، تحقیق کوئ، نو الحمدلله مونږ په تحقیق باندې راغلي یو، جذباتي نه یو راغلي الحمدلله. او بل سبب یې چې کوم دی نو هغه دا هم دی او ډېر ښه سبب یې دی چې د خلافت غږ راډیو اورېدل ځکه په دې کښې چې کوم دی نو ټول د قرآن او حدیث نه خبرې کېږي که نه صحابه کرامو اقوال او دغسې نو دا اورېدل ډېر ضروري دي د هر مسلمان دپاره چې دا واوري او په دې باندې سوچ او فکر وکړي دې حق ته ورسي که نه سیف الله صاحب دا چې ستاسو یو هیله او ارزو وه او مقصد مو دا و چې حق ته ورسېږي او هلته داسې زندګي چې د سوکالۍ ارامتیا زندګي وي خوشحاله وئ خوشحالي یوازې په دې کښې نه ده چې یو سړی دې ښه زندګي ولري د سهولیاتو زندګي دې وي هلته دې هغې ته هماغه شانې کور دې ولري همدغه شانې موټر دې ولري دې ته نه شي ویلی بلکې سوکالی او د ارامۍ ژوند همدې ته ویلی شي د خوشحالۍ ژوند دې ته ویلی شي چې د ده زړه په راحت کښې وي او ارام وي او تعلق یې د الله عزوجل سبحانه وتعالی سره وي تاسو چې کله خلافت سره بیعت وکړو خلافت سره ملګري شئ هغه ارمان مو پوره شو چې تاسو غوښتل چې د خوشحالۍ ژوند ولرئ دا رنګې هلته د الله رب العزت اوامر او احکام دې عملي کېږي هلته دې د الله په اوامرو باندې د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې چې دی زندګي دي خلک تېروي هماغه ارمان ته ورسېدئ الحمدلله زه دلته ډېر زیات خوشحال یم په دې چې دلته الحمدلله د الله ربالعالمین احکام جاري کېږي حدود جاري کېږي او لکه اوامرو باندې چې کوم دی نو عمل کېږي او چې څه الله ربالعالمین یعنې منع کړي دي نو هغې نه چې کوم دی نو منع کېدل کېږي که نه د هغوی امر بالمعروف او نهی المنکر دلته الحمدلله ډېر ښه چلېږي او بله دا چې په دې هم زه ډېر خوشحال یم چې لکه دا دا چې کوم دې ښکته دې دې علاقو کښې دا چې کوم ارام او سکون زندګي که نه دا چې کوم خلک ځان ته وایي چې موږ ډېر په ارام یو دا یعنې ټیک ده تاسو په اې سي ګانو کښې ناست یئ په النګونو کښې به ښه خوراکونه به کوئ خو دا خوشحالي دا خوشحالي ابدي نه ده وختي به یي یو څو ورځې به یي یو څو میاشتې به یي یو څو کاله به یي خو تېر به شي که نه وختي ده دا ابد الابد خوشحالي ته راشئ دلته الحمدلله ابدي خوشحالي ده دنیا به دې هم ښایسته او اخرت به دې هم الله رب العالمین ښایسته کړي خوشحالي د الله رب العالمين په تعلق کښې ده، د الله په عباداتو کښې ده، د الله په اطاعت کښې ده که نه؟ الحمدلله ډېر خوشحال یم د الله په فضل. په اخره کښې امت مسلمه ته څه پیغام لرې؟ مایک ستاسو خدمت کښې دی. زه امت مسلمه ته دا پیغام لرم چې دی راشي او د خلافت ځمکې ته راشي او د خلیفة المسلمین سره بیعت وکړي دا ضروري ده په دې کلمې کښې که چې دوی سره د کفر او شرک او مشرکانو سره دشمني وکړی شي او دوی نه برائت وکړی شي انو زه دغه دا پیغام لرم ډېر دردمندانه پیغام دی چې دوی راشي او خلیفة المسلمین سره بیعت وکړي او مسلمانانو سره یو ځای شي او جهاد وکړي د مرتدینو او د کافرانو خلاف ډېره مننه سیف الله جانه چې مونږ ته مو وخت را کړ او حاضر شوې مرکه مو وکړه نو ډېره زیاته مننه جزاک الله خیرا جزاک الله خیرا فی الدارین